فجعلناه نو وګرځو مونږ دی عمل لره ابا ام منصورا نولا الو زول شوی مستل شوی الله وی وقدمنا الى ما عملوا او مخکې به ګدا خلق مونږه غیان عمل ته چې دې کړه دې نه عمل انسان عمل فجعلناه هبا منصورا و یوم یعض الظالم او هغه ورځ چې چکونه به لګي ظالم علا یدیه په دواړو لاسونو باندې یقول وای بدا سړی یا لیتنی های افسوس ماتا اتخذتو چنی ولې وی مع الرسول ما د رسول پتا بيدارای کې سبیلن لار دتلو د پیغمبر په لار باندې زتلې وی یا ویلتا های تبایدا لیتنی افسوس دې ماتا لم اتخذ چې نوې نیولې ما فلانن خلیلا پلان کی لر په دوستۍ باندې لقد اضلنی یقینا گمراه کړم زو لقد اضلنی یقینا اړولې دې ته مال را یعنی زه واړولم ان ذکر د ذکر نه یعنی قران پاک نه نه ولن نازلیږي په د باندې قران پاک یو ځل جملتن واحدتن یو ځل مکمل دی راشي په د الله وی کذالک دغه سي یعنی نازل کړه دې مونږ دا قران لګ لګ لنو ثبت به لنو ثبت به فؤادک دې دا پارا چې مونږ کلکو لنو ثبتا دې د پاره چې کلک کړو به پدی سره په ادکا زړستا ورتلناه ترتیلا او وازا وضاحت کړ دې مونږ د دې په پوره وضاحت سره لوستل دې مونږه معنا وضاحت کړې وضاحت پورا ولا یاتونک او نه راوړي دوی تا ته یعنی نه راځي تا ته به مثلا په یو اعتراض یعنی هیڅ اعتراض الا مگر جئناکا رازو مونږ تا ته یعنی راوړو مونږ تعالی رب الحق جواب واحسن تفسیرا او خسته بیان وضاحت دی اعتراض جواب ورور دی هغه هارون علی السلام وزیر ملګری بوج چتون کې د الله د دین ملګرتیا د موسی علی السلام کې فقلنا ویل مونږه اذهبا لال شي دواړه ال القوم الذين اغه قوم تا کذبوا اغه اغه قوم تا چې دروغجن کړي دي به آیات نایتونه زمونږه فدمرناهم پس هلاک کړل مونږ دوی لرا تدمیرا په هلاکولو سره وقوم نوح او هلاک کړل مونږ قوم د نوح علی السلام لما کذب الرسل ارکل چې دوی دروژن کړل پیغمبران وعادن او هلاک کړم مونږه عادیان وثمود او ثمودیان واصحاب الرس او کوی والا چې پیغمبر یې پیته وردولې وقرون او پیړی بین ذالک پمن زدی کی کثیرن ډېری ډېر خلک مونږ تبا کړی دي اهذا الذي ويبي ایا دا هغه کس دی بعث الله رسولا چې را لېږلې دی الله تعالی دلر پیغمبر دی پیغمبر کړی دی رسول کړی دی ان کاد یقینا نسبه لا یذلنا چې اړولې وې مونږه ان الہتنا د معبودانو د مددګارانو زمونږ انهم ندی دوی الا کل انعامی مگر پشان د سارو د ډنګرو د چارپایو بل هم بلکې دوی اضلوا سبیلا ډیر بیلاری دی د چارپایانو نم افاته دي داغه نه پښتنه نشته دنه پښتنه ده ثم جعلنا الشمس بیا ګرځولې دې مونږه نور لر علیه فاغ سوري باندې دلیل رڼا دلیل انا رڼا ثم قبضناه بیا را نغاړو مونږه هغه دا وریه دا سوري الینا ځان خپل ته په حکم سره قبضن یسیرا قدمر نغختلو قبضن قبضه کور رو رو یسیرا رو رو نغاړو مونږه دا سوري ارسل الرياح چرالیږي هواګانې بشرن زیری د پاره بین یدی رحمته مخکې د رحمت دی هغه نه چې هغه باران دی وانزلنا من السماء اور اور ولې دې مونږ د اسمان نه ما ان کو طهورن پاکون کې پاکو بدی نور له پاکي لنحیی به دې د پاره چې تازه کړو ژوندې کړو مونږ پاګې سره بلدتم میتا کلی وچ زمکا وچا ونسقیه او سکو مونږ او سکو مونږ دا وبا مما خلقنا داغه چانه چې مونږ پیدا کړی دي نو نه کوي ډیر خلق الا کفورا مگر ناشکری کوي فابا اکثر الناس نو انکار کو ډیر خلقو د نصیحت اغستلو نه الا کفورا مگر انکار ونکو د دې ناشکرۍ نه ولو شئنا او کچری غختل مونږه لبعثنا فی کل قريه خامخا لګلې به وې مونږ په هر یو کلی کې نذیرن ویر ورکون کې فلا تطع الکافرین پس خبر ممنت د کافرانو تابعداري مکو د کافرانو وجاهدهم او جهاد کوت دوی سره به په دې قران سره جهادن کبیره جهاد لوی ان قران اور سو خلقو ته بیانو کدا لوی جهاد دی وما ارسلناک او نه لګلې مونږ ته الا مگر لګلې مبشرن زیر ورکونکې ونذیرن ویر ورکونکې قلت وتوایا ما اسالکم نه غواړم تاسو نه علیه پدی بیان باندې من اجرن هیڅ بدله هیڅ مزدوری الا مگر من شاء اد چا چې غواړي سو چې غواړي اي يتخذ چې ونيسي په اندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى بیا برابر شو عل العرش د عرش د پاسه عرش باندې الرحمن رحمان ذات دې پس البه خبيرا نو او صد رحمان سوګ دې رحمان معنا صد رحمان انسجدو ایا سجده وکړو هغه چاته لما هغه چاته چې تامرنا ته مونږ ته حکم را کوي ته حکم مونږ ته کې وزادهم او زیاتی کوي دوی لرا نفورن تیختا نفرت ات چوت سوای چې الله لره سجده وکړي تیختا کوي لمن ارادا غچالر چې اوغواړي ان یذکر چې نصیحت واخلي او ارادا او کو غواړي شکر شکر شکر کول د الله تابعداري و عباد الرحمن او خاص بندگان د رحمان بادشاہ الذين تخلق دي يمشونا چې ګرځي علل ارض پزمک باندې هاونن په نرمۍ سره پاجزای و اذا هر کله چې خاطبهم خبرې کوي دوی د دوی سره الجاهلون جاهلان قالو سلاما دوی ورته وای د سلامتیا خبره ان کله چې دوی سره جاهلان مخامخ شنو دیو ته پوره خبره کوي قالو سلاما یادا دې چې کویږي نه دې ځان ته خلاص کا لکه عام طور وی قالو سلام ابزا په مخه مخه نه قالو سلام پورا خبر ورته وکا د سلامتیا خبر ورته وکا والذین او دا خلق دی یبیتون چشپا تیروی یبیتون لربهم چشپا تیروی د پار د رب خپل عبادتونه کوي سجدن سجده کوونکی وقیاما ولاړ سجده ولاړ الله عبادت کې د شپې والذین او دا هغه کسان دی یقولون چې وای دوی ربنا یا رب دومنګا ربنا صرف عنا عذاب جهنم ساعت مستقرا ناکار زائد آرام دی و مقاما او زائد دیر کېدلو دی پاتې کېدلو زائد او د آرام زائد ډیر بد زائد جهنم والذین او دا هغه کسان دي اذا انفقوا چې کله دوی خرج کوي مال لګي لم یسرفو نو حد نتیر دل نکوي اسراف شرک نه کوي بل چا په نو منښت نه ور کوي یعنی تیرې دل د حد نه نه کوي ولم یقترو او نشمتیا کوي بخیلی کوي وکان بین ذالک قواما او دی په منځ دی کې برابر میان حالا والذین او دا کسان دی لا یدعون چې نرابلی مع الله الہن آخر دی اللہ تعالی سره مددگار یعنی حاجت روا بل ولا یقتلون النفس او نه وجنی نفس لرا التي اغه نفس حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی وجل دی اغا الا بالحق مگر دو حق سره چاغه شرعي جرم دی چې شرعي جرم یو کو نو بیا وجل سلک قصاص شو زناکال لا رجم شو نیکي عمل نیک فاولائک نو دغه کسان یبدل الله بدل بکړي الله تعالی سیئاتهم مصیبتونه د دې بدای د دې بدای د دې با الله واړی حسنات پنیکو سرا وکان الله او دې الله تعالی غفور الرحیم بخنه کون کې رحم کون کې ومن او هغه څوک یعنی چا چې تاب توبو ویستل و عمل عمل وکړلا صالحا نیک نیک عمل فانه یقینا دا یتوب الی الله ورګرځي الله تا متابن په ورګرځي دلو الله تعالی ورګرځي دلو والذین او دا کسان دی اذا ذکرو چې هر کله بیان کړي شي دوی ته نصیحت ور کړي شي دوی ته بی آیات ربهم پایتونو درب خپلنا لم یخرو نو نه پریوزی علیها پاغی باندې سمن کانا و امیانن اولاندہ مانا چې الله پاک په دین بیانېږي د وړاندې کانه نو پیریږي اولائک دغه صفاتونو والا یجزون الغرفتا بدل باور کولی شي دوی ته بنگلي بما صبرو فوجد صبر کولو دوی په دغه کارونو باندې ويلقونا او پیش کولی بشي فيها دوی ته پاغي کې تحیتا مبارکی و سلاما او سلام دې ته په جنت مبارکي ورکړي کیږي پیشکشي به سلام الفاظ کچېرې نوې بندگی ستاسو په تیر شوی حالت کې فقد کذ فقد کذبتم نو انا دادا لولا دعاءکم کچېرې نوې بندگی ستاسو په تیر شوی عملونو سره فقد کذبتم نو یقینا تکذیب وکړو تاسو فسوف فزردا یکون لزاما چې شی به عذاب په تاسو باندې لازم لزاما لازم سر جخ